الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ولو حفر في الطريق وما تلواقع فيه جوعا او غما لا زمان على الحافظ یو سړی عاملار کی کوی وکندلو او بیا په دې کوی کې یو سړی پریوتل چې لاندې کوی تر پریوتل رو غمور پکې څو اوس داسې اسباب نه ملاوېدل چې دی ور باندې را اوخېږي ور باندې را اوځي نو خو کې مړ نه شو خو لیکن زمانه ډېره په تېره سوله د لوږې نه مړ شو داسې نه د لوږې نه مړ او یا ډارنو د غم د وجنه سس مړ څه چې اوس به ما راوځي لړم به راوځي چک پر باندې لګي ها مړ اوس په دې حفیر باندې زمان ستو کنست نه زمان په حفیر نست ٹھیک شو عند ابي حنيفه او فتوا هم د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک مذهب ولی لانه ماتا د من سلیمان لجات د یو سیز چې هغه موجود د په ذات چې ده د لوګي خو د حافر سره تعلق نه لګا حافر خو نه لوګي کوي چا وګي خپل وګي مړی نس یاد نس او غم حافر پر اوسته ده خپل غم جن سره ډارن دي پښتو پیږي و زمان انما يجب ازامات من الوقوع زمان به الته ور باندې واجب شي د وقوع نه پر ټیکته دلته وقوع سبب ده خو جوع او غم علت ده تاسو ما پرون ویلو چې کله حکم دایر څه من د علت او د سبب کې نو د وجود د حکم نسبت په علت ته کېږي سبب ته نه کېږي یعنی حکم په علت پر مرتب کېږي په سبب نه وقال ابو يوسف رحمه الله ان ما تجوع شي مرس د لوګنه فكذلك بیا زمان نص حفير باندې فإن ما تغمن كثير د غم د وجنه مرس فالحفير ضامن له ولي لانه لا سبب للغم د غم د لپاره بل سبب سید د لوګي د لپاره بل سبب شته ځکه مړی لري دا مېده ها خالص ولا په مېده اور ولګید ته ولګید معده خالص ولا بالکل او کله چې معده خالص د خوراک نه بیر التهاب کوي لمبه وهي سوهي لمبه وهي وختو پیږي نو فلعازه د هغه وجنه مرس او غم چې دا غم د فرغ دغه سبب بل څه خو نشته کنه لانه لا سبب الغم سوى الوقوع اما الجوع البته لوګه چې کوم ده دا خو تر بیره پورې خاص نه دی یو سره لکه په کوی کې نه پرې وته وږي چې مرسي دلوږي د ځمکې په سر باندې ویل کوي کوم مړی نه ملاوي کسی او غم تر بیره پوری خاص ده ٹھیک شو مله نو د غم په صورت کې امام ابو یوسف غلبه ور کوي هغه سبب تا ځکه سبب په دې صورت کې په منځلې د علت باندې ده اگر کوم علت غم ده او غم دومره مضبوط نه ده دلته غلبه علی کړه سبب له چاغه وقوع الکوي فل بی امام صاحب کله کله سره الکه زمک تفسیر د غم د وجې نه مړ ورکی کړه مړ مړ کیږي ډېر غم جنې ډېر طبيعت خرابي او هټ اټی کوته وتی هټ اټی نو په هټی پیل شي خلاص قال محمد هو زامن فلوجو امام محمد رحم الله وي په ټول وجوه کې را حافظ ضامن نه کړل وګي نه مرسه او کده غم كله لانه دا هر واحد جوع او د غم انما هذا بسبب الوقوع دا موجود شوی ده په سبب د پریوتلو د دې سړی نه په کوی کې اذا لولا هو کشر دا وقوع نه وي لکاله طعام قريبه منه نو مړی ورته تو نږدې و تاسو ته کوی ته پریوتی ها زه پریوته زه ورکه مالک وای یو سړي اوس هم دې سر کې دلته دا او کومه دا ما ترو هغه ورته واستول ومنه د کوی و داسې خو به خلک کوی کنه چې دا خو موجود ده قرباني تیر سو نسیم موسم یو بل مکلیواله مرسره هغه خو دا کور ورسته را باندې را هغه زه سپینه را په شاش مرا منډې مې کړې هغه ګوی کې پرېوتم لاندې لس ګزه وکړ نو ګزه ولاندې ډېر ښه په اطمینان کړه لاړ یاد مې دا بل وکړ ډېر هوښیار و هغې زر دا بوکه نه وي هغه یې را کولاو کړه کته یې را واچوله لاندې د دې پورې ځان ونیس نو په هغې پورې ما ځان ونیو او ډېرې ما ته اوس هم یاد ډېرې چیغې مې وویستلې ولا مو خپل والد ادا ویل هي ادا را رسیږي ادا په هغه وخت مړو زه یتیم بیا د نس نو ادا له کومه کې اخر خپل په قبر کې بیا د نس تیر شي مې وایستل اخر دوره وړه بر زما په سر باندې راولې اوس ما تاسو دې سر کې دغه نو باز به وکسو بیا سړي را کوسي بیا تړلې وم راوستلې وم بیا هغه یخني موسم ډیر زیات دا سوې وم بیا ما نه خپل ورته وم خپل کپړې مرانه استلې کورته بوتللې وم پالي لګوس د زړه کېږي لکه خوب چې ګورم دا تنور دی هغه ته درولې وم تودیا دمن د ماخستان کورته راوستلم اله بل فهوش کړه مو سره بدرسي مو بیا بیا هي د تذکرې ته نه دی عظیم کبیر اذا هلاه لكان طعام قريبا منه قال وإن استاجر اجراء يوصل ډیر مزدوران راوستل فحفروا اغو کندل هذا کوی له دي مستاجر د پاره فی غیر فنایه په غیر د فنا کې د دې کور فنا صحرا نه و د غیر فنا کې فذلک اوس یو سړی پکې پرې وتل په دې کوی کې فذلک دا زمان على المستاجر دا په مستاجر دا په مزدورانو نه دي ولا شيء على الاجراء خدا کله ان لم يعلموا هغه خبر نو په دې باندې چې انه ان هذا کوی کندل فی غیر فنائه فغیر فنا د مستاجر کې دته دا خبره یقین چې دا خو د خپل فنا ده مونږ راوستلی ځکه مسلمان شان لري چې بل چا په ځمکه کې کویان نه کوي لأن الاجازه صحت ظاهره دا اجازه بظاهر دا صحیح و اذ لم يعلم ذات غریبانو باندې خبر نو او دوی د عمل نه فارغ فهم دي فنقل فعلهم اليه نقل سفير دوی اليه دي مستعجل دی عجب قربان شم شاهزاده استاد ته ویلي چې دا ګډ ذبح او شاهزاده استاد چاړو پسراو ایستله ګډه ذبح بعد کې فتوا ولګېدله چې دا ګډ خو د دې عجب نه دا ګډ خو د مسلم آباد مولا ده څنګه دي د ذاکر محمد الکوی ګرد تاسو پښتو پیګ اوس به زمان شاهزاده استادو کې بدر کوټ ولا ته ووال دا عجب ته ته وې د شیاب د غزه بینه کې خره الکن اوس چې دا زمان بعد مسلم آباد مولانا لا عجب ورته تقریب خو له کوي دا ویل چې راځه خسره را عجب بریتونه هم جوړ کړی دي کور روان دي دا ګډ ولا صفا کا هغه چې پاتې ونه یې کړی تا ونه په باز کې فتح ولګی دا چې دا غره مسلم آباد مولا دا څه وایي کما اذا امر اخر بذبح هذه الشات فذبحها ثم ظهر باخت عرشه ان شات لغيره چې دا شات بل چاره الا انه هناك يزمن المامور البته لیک تفصیل درته کوي دې صورت دا مامور نه ده شاهزاده زمان به د اخر ذکر دی مباشر ده څه ده مباشر ده او د متن په صورت خو له کوا دا د مستاجر نه د اجرا ولا بناختل کی ځکه هغه مباشر نه ده قتل اصله په خپل پکې پریوته هغه ثقه له وجه نه وقوع راغلی څه پرې الا نه هنا کې ازمن المامور ها ويرجو على الامر بیا به رجوع کی پاجب باندې لان ذابه مباشر ځکه ذابه مباشر ده والاميره مسبب ده او قانون دا ده چې یو فعل دایر شي په من د مباشر او مسبب کې نسبت ته فعل مباشر ته کیږي صورتا دا د سره کې د شاهزاده چې پردی الکه زبا کړی او چونکه د زمي لپاره سبب شو امیر د فوش مسله وای دی وی ول امیر چې عجب د مسبب ده والترجيح للمباشر ترجيح حاصل مباشر ذکر په اطلاف کې د مباشرت قوی ده په نسبت سره سبب خوش مسله باندې فیزمن ذابه ويرجو دا برجو کې په امیر باندې ولی للغرور غرور غرور غرور یو غرور دا یو غرور دا غرور بستر د دوکې ته وي غرور د شیطان نوم وه وهنا وصورت متن کې یجب زمان المستاجر ابتداء ولی لان كل واحد منهما مسبب کدا اجرا دي دا هم مسبب د قتل لپاره دي مباشر نه وي او که دا مستاجر ده دا هم مسبب د قتل لپاره ده خو لکن فرق دا ده چې د یو یو سبب امره ده بل سبب فاعله ده څه یو سبب امره ده بل سبب فاعله خطو په والاجير غیر متخا اوس خو په کار دی چې په دواړو زمان له دغه دواړه سبب سو مونږ وایي چې نه اجیر مزدور ټیک څه تعدا نشته تعدا ظلم چې کړی دا هغه امیر کړی تاسو پښتو پیږي نو او دومره قاعده دا ده چې کله یو محل کې یو حکم دایر شي فمن د سبب متعدیه او د سبب غیر متعدیه کې نسبت ته حکم الکه نس سبب متعدیه ته کیږي غیر متعدیه ته نه کیږي یا سبب والمستاجر لان اولاجر غير والمستاجر متعادل فترجها جانبه وإن علموا اذا اجرا په دې باندې خبرو چې دا د پنا نه ده د صحرا نه ده د په تصرف په ملک نه ده خو بیا دې لکه بل شي راخستلې ویل کړه هم کار شروع کړل چې مړه پیسې جمع کوي ها وين علم ذلك فثمان الاجراء زمان واجب الاجراء باندې ولل ان لم يصح امره نه ده صحیح امر دي امیر دولره او د دو هم یقین پدې ده چې د امر چې دای منتقی دا صحیح نه ده او د فقه او جزئیه ده چې کله د مقتدی یقین په دې باندې چې زما امام دی او د صدا یا زما مونږ نه پس کیږي نو د مونږ نه کی دلته هم دې مسله زم شو نو د دې اجراو دا یقین دا چې د امر فاسد ده څنګه سموله نو دوی مامور د سر هغه امیر او د اسره یا فیر کوي لانه لم يتعمروا بما ليس بمملوك له ولا غرور دو کمشته د اجراو ته هیڅ دو کامل صاحب ورکړنه محمد باز استاد فبقي الفعل فات سفيل مضافا منسوب اليهم دول دا فعل دو په خپل فما غرهم نو دوه کله نو کړي امیر وهم دی او جراول او فل استحسان مسلم آباد مولا الزمان على المستاجر په استحسان کې زمان پسې مستاجر باندې څه پیږي لأن كونه فناء له کېدل د دې فنا فناء له چې دا فنا د دې بمنزله كونه مملوكا له چې دا د ده څه دی ویل ها هاذا فنای دا زما فنا ده دا اضافه تمال چې وشاله کوي یو چاله نه اضافه نو مال مملوک یې لکوي که مملوک نه فنا مال لکن مال دا ولا یو شی مملوک ده پښتو پوری کوي ولی دا دا زما فنا دا بمنزل كوني مملوكا له دلائل موجود دي لأن لانطلاق يده لجهتنا اجازه د خلاصېدلو د قبضې د چې تصرف فيه خاور دی پکې اچي پرې فناک والحطب لږی پکې اچي ورپتدابه الکه غواګانې او خان الکه پکې چړي فكأن الامر في الحق في الحفر في ملك ظاهره واکه څه د امر د حفر باندې په خپل ملک ظاهرا په نظر اله ما ذکرنا چې د قبضه اور باندې چلی فكفى ذلك نو کافره دا دلائل د ملکیت ظاهری لنقل الفعل فار نقل الفعل او جراو الیه د مستاجر نو قیاس دا وایي چې به زمان ته مستاجر لازم شي ټیک شامل او ته چې دا وایې چې خدای وایي چې وليس لي فيه حق حفر د لرګوي اچولو حق شته راته وایم مولا د غواګانو تړلو حق شته د خټو اچولو لکه حق شته خو د کندلو د کوی حق نشته د دې مطلب دا چې په ماضي زمانه کې ماره پاره حق نه وو پښتو په اوس حق شته د احتمال کې راځي قال ومن جعل قنطره بغير اذن الامام یو سړي په لوی نهر باندې یو پل جوړ کړ خو امام ورته اجازه نه دی کړی فتعمد رجل المرور عليها اراده وکړه بل سړي د تیرېدل عليه په پل باندې فعتب هلاک پل لاندې ودفلې وتل فلا زمان على الذي جعل قنطره زمان استفاق سړي باندې شا چلک پل جوړ کړی وكذلك ان وضع خشبه في الطريق یو سړي لار کې لرګي کې خودل او دور لار هم ورسره وکړو لا اوس د لګي په لار کې واچو یو خو عرضن واچي چې لار ور باندې بند کی هغه حکم پرون تیر شول کله چې لکه ټولنی واچي د لار نه ټول وو دی پکې واچي بل ځای ته تیرېدل سودا بیا خامخا په لرګي باندې روان ده او زی په یو نه لاندې را پریو ته په مار څوک مړ پریو د زمان علیکم فاجر خشبن شي فتعمد رجل المرور عليها تیرېدل پرې خشبې باندې اول څه چې ولې زما نشته لکه په دې چا چې پل جوړ کړي بغیر اجازه له امام نه لأن الاول تعدد هو التسبيب والثاني تعدد هو مباشرة لدوه سهل یو وزره خشبې ده او جوړول د پل دی دوم فعل هغه د تیرېدل ول فعل د مرور څه سموله اوس دا د چې پل جوړ کړل او بغیر د اذن د امام نه جوړ کړ او که امام اذن کړو بیا هیڅ هم نشته خبره بلی خبره بلی اتفاق او بغیر د اذن امام نه عام لوی پل جوړ او په دې پل باندې سړی پریوتل ټیک سره دې پریوتل د هلاکت تمر کېدلو سبب شو دا پل جوړول کده پل نو جوړ کړو دا سړی په دې لار نه ورته کدو روبوي پریوتل خو لیکن دا مرور چې دا دی ور باندې تیریږي د قتل لپاره خو یو سبب مرور هم ده او د مرور سره دا مار مباشر ده او نسبت ته پیر مباشر ته کی وی ملک سبب ته کی مباشر ته کی او مباشر ده په خپل د زمانه کې په سبب اوس مثلا لأن الأول الأول چې جعل قنطرې له وزن خشبې له بغیر اذن امام نه تعدد دا زیاتې ده خو لیکن زیاتې په انداز تسبیب کې د سبب د قتل د علت قتل نه مباشر هم نه وسعی الامرور قصدا تعدد دا زیاتې ده خو په دې سال کې هو مباشر زیاتې ده چا سره کوي د غیر څخه د لفظ غیر څه کې ګرام سره کې د نفس سره ولګوي بیا به تاسو نه چا سره زیاته کړي تاسو نو ټول سره لګي خپل ځان سره زیاته کړي هو هو مباشر هو مباشره دا تعدی دا به توري مباشرت فکان الاضافه للمباشر اولا نسبت قتل مباشر ته اولا په نسبت سره کې مسبب بل سړی سړی پکې واچول نو اوس باندې کې د قتل نسبت دی ملکی ته کې که حافر له ملکی ته کې کاغې نه په چا جوړ نه وچ نو دا ملکی مباشر د قتل له او الکه له حافظ مستبب د قتل لپاره پنډي بار بار کړي لوی غونی ور سره ده پلار کله ورنه پری وتل سونه پری وتل بل سړی را روان ده شبي جمعه ته زی جوړای ده هغه خپل کېون خطل پلان را خطا معمول امیر صاحب خو د امیر صاحب زمانی کې بری اه بالکل به زمان څنګه بدی فتاثر به انسان انسان باندې شو یدل دا ګره عام لا پنډي ماما چوړل نه شنو بیا ستل اخیستل پښتو پی کنه پی او د دې سړي لپاره چې تا ټول لار ور باندې نیولې بل بل لار هم نه و وان کان لدا یو سړي صادر په غاړه چولې ده قد لبسه چا غوستلې ده فسقط را پرې وته په انسان باندې فعتو به انسان لم يزمن دا سامن نه دا یو هاذ لفظ پرې کې دوه احتمال لري یو هاذ لفظ معنا چې فعتب به انسان په یو سړي باندې د مولا نه بار را پرې وتل او لاندې لکه د غونی لاندې پروت خو لې چینګ نیولې یو دا صورت یو دا لکه د پندیره بار په ځمکه پرې وتل او ور باندې خو یدل ټیک شو نو په دواړو صورتونو کې زمان په دې پندی باندې دې دوه صورت کې دوه صورت دي یو دا چې سړي صادر د زما صادر دی لکه په غاړه مې چولې لکه صادر نه سوق مړ کیږي د صادر کې یو صورت ده چې صادر تا نه پریوتلو او د بل سره خپه کې بند صلا او هغه پریوتلو بیا په تا زمان د عقاب په صورت کې زمان نشته نو فهذا لفظ دوم سره لګي چې هاذا لفظ يشتمل وجهين چې هغه را پریوتل دي او سقوط ته په نشي پریوتل مطلب نه ورته دی وایي مړه د دې محمول او له ملبوس منځ کې ولې فرق ده چې د محمول په دواړو صورتونو کې زمان لازم ده او د ملبوس په یو صورت کې زمان لازم ده دی وایي اول والفرق على ان حامل شيء چې یو څه بار کړی قاصد حفظه دې اراده کوي چې زه دا محفوظ کوم ولې ولې سکینه بیا چې دا دې په شاکې مطلب دا چې دا به زه حفاظت کوم فلا حرج فی التقید نو حرج نسته پدې کې چې موږ وایي خاده وړه یې په شرط څه سره سلامتی تاسو چې بل چاته ضرر ونه رسي اه فلا حرج فی التقید بوصف السلام ولابس لا يقتل حفظ ما يلبسه د لابس خدا غنی لکه چې ذکر لابس په دې لابس باندې د ځان حفاظت کوي کړه د ملبوس حفاظت ځان حفاظت تر څادر اچولې خوري په ځل یخنی نه بچم او که څادر یخنی نه بچ کړي نو فیحرج بالتقید چې ما اراده د حفظ نه کړي اوس که خامه خالق نه مقید کې چې تباله څادر اچي هغه دې چې څوک ونمل چې بشاره پرې نه د دوی لکه هغه واړه سیخ می چیرته ونی او کار کمپیوټر اول وی په یو وړو کې ماشوم باندې د زمینه خام خلوص لري ونه مونږي وړو کې ماشوم باندې ماشوم ماشوم غریب باندې چراوي د کمپیوټر خلوص چینګ ونیول یا د نو څه چینګ نه من مرته ښه په وکړه دا د حاجت راته نه لاله بشي حاجت دا دعوت نه ورکې لکه غوستو دومره درانه سیجنه زغر اصل عامه قط کې غوندې لکه په جنګ او ته لکه په کوک بازار کې روانه چولې د زغره ده معلومیږي لکه اسی خي قال واذا كان المسجد العشيره جمعه قال كده قبيله ده فعلق رجل منه في قنديله د دې کلی یو سړی ده هغه کې یو چې دا قندیل سره شو ډیر هغه چې لګیدي جزاکم الله فانوس ویری ګول یا جنس هغه هغه لګیدل خډیر لاندې لکه یو کمزور غوندي سړی ناشته فانوس استاد پر اخلاص څه پر اخلاص فانوس استاد پر اخلاص پر سره ولګیدل څه کوي مرز څه مرز او جعل فيه بواري یا په جمعات کې بوري ولګول دا د دې دا او هستا او یې ډبرې پکې واچولې خو خلکو ډبرې نه ورکې نه شګې تاسو ورته شګه وایي څوک ورته سګه وایي عربي کې ورته رمل وایي ورته وایي رمل پاغي کې لګانه په خلک هغه په جماعتونو کې اچول بیا په ګرمي موسم کې چنکا ورکول به ډېر سړي غس وکنو اچھا فاتو به رجل په دغه لکه خارو کې سړی پریوتل لم يزمن دا واضح ضامن معلق او جاعل ضامن نه وان كان الذي فعل ذلك من غير اشره کې دې محله سړی او بل محله سړی راغله بغیر اجازه نه لکه په جماعت کې کیندی لګولې فالوس او یا لکه بوري موري په کیا چولې وي یا شګي ولا راړلې وي بیا زمان نه زمين قالوا هذا ابن ابي حنيفه وقال صاحبين لا يزن في الوجهين لان هذه ده غفال من القرب ده عباده تصرف هذا وكل اهل هر سړي کده دې جماعت کړه بل جماعت معصون هلکه هغه ته اجازه کړ شوی من جانب الشريعه ته جانب الشريعت نه في قامتها په مسجدولو ده عبادتونو کې فلا تقيل بشرط السلامه چې عبارت پکې ولیکن دا چې هلکه څوک ونه مړ نسینه نه مباح کار نه کما اذا فعل بي واحد من اهل المسجد الکه د دې جمعه سره نه په دې مسجد ول ورته اجازه ته چې زموږ مسجد کې قندیل ولګویا بورې پکې واچو یا سګي ولا راوه او هغه راوړل سړی پکې ورسنه به زمان ولي ابي حنيفه وهو الفرق عن التدبير فيما يتعلق بالمسجد دا تدبير هغه چې د هغه معلق وي او تدبیر تدبیر فيما بعد تز کې يتعلق چې تعلق د رسیز د مسجد سره هغه چاته مفوز ده مفوز له اهله هغه مفوز اهل ده مسجد له تنه غي نه ما کې چې پردوی جماعتونو کې لکه اصل لګي فانوسونه لګي یا لکه بوریان پکې چې یا سګي ولا راړي کنس بل امام امام مسوق مقرره د بل کلی واکه د خپل کلی واکه او اختیار المتولی او اختیار چاته حاصل ده متولی د مسجد له او فتح بابه او دروازه به سو خلاصي متولی استاد په اغلاقه تبلیغیان راغل روان دی رایوان د جمعه جمع نه دسوي دی د جمعه ته جمع نه پیله جمع کوي نو علاوه دا جمع دې صحیح کیږي چې کله لکه د کلیوال اجازه واخلي هغه نه اجازه او نفس په لري جمع کله کوم کرو کاری وو سړي شي وتکرار الجماعت تکرار د جماعت ولې ځکه چې حق د ټول د جماعت او تاسو چې په لور جمع وکړه هغه دوه جمع کوم کوي کې نه کوي ته خامخا ولا غو نه اذن علي ټیک شو مولا او تکرار الجماعت تکرار جماعت اذا سبق چې کله اذا سبقهم غیر اهلی چې مخکیواله کوي هم په اهل جماعت باندې فيها په سبب د جمع غیر اهله غیر اهل مسجد فكان فعلهم مباحا نو فعل اهل مسجد دا مباح مطلقا غیر مقید بشرط السلامه وفعل غیرهم تعديا صدا دا زیاته له بغیر اجازه چې پردوی جماعتونه کې دلته کوي ملکی شروع کړي څه شروع کړي ملکی او یا خو مباح ده خیر لګواله کې پر کرپیوټر اخله کار کوا خو لیکن اجازه هله تو بنن مباح ده خو لیکن دا چې چاته مستا په پیر باندې ضرر نه رسی کته اجازه د اهل محلونه اخیستل نو او کله اهل محلونه اجازه واخیستل او بیا له کوم فعل پکې وکړ بیا مباح ده هغه مقید وسط سلامتی سره نه به څوک نه مرسوم خیر فوجي مثلا او مباحا مقيما بشرط السلامه وقصد القربه او د اراده د عبادت لا ينافي الغرامه عبادت کوا دا دې سره منافي لري چې عبادت وي بل غرامه جرمانه نوي اذا اخطا چې کله خطا شي اذا اخطا طريق چې کله لا خطا شي عبادت کو شي عبادت لا خطا شي د څه دله څومره کله کوا حربي کافر پښتو پوهېږي او د نه ولګي د مسلمان تا ته خدای دې غوښتلو ثواب درکو د حربي د نیت تا دې هغه نیت کړی چې هغه مړ کړ ولیکن جرمانه ستا کنه ستا له کلیه تختار جزا اختار طریق کما اذا اذا تفر بالشهاد على الزنا یسری شاهدی ورته په زنا باندې خو یو سړی او شهادت څو کسانو پکا سلو خو ته خدای ثواب ورکړه چې په زنا باندې شهادت ویل چې څو فساد ختم شي ولیکن شهادت دا زنا ثابت نه ده د ته جرمانه ویل که څو کوډي بورتي اتیا شپت دی ولګي شاهدي ورکه اذا تفرنا بالشهاده على الزنا وطريق الى القربه فيما نحن فيه او طریقه د عبادت وما نحن فيه کی چې پردي جمعه کې کوم کار کې الاستزان من اهله طلب دی اجازه د اهل مسجد خان وإن ح وجلس ابن وقت ليه لك فصل تخير سو ها صورة وقت ها هو خدير جلك تاسو وګوره وإن جلس في رجل منه یو سره په جمعه کې نه مولا فعتو به رجل بل سره ور باندې راغی نو ور باندې وهالو مرس څوک مرس دا نه اصله بل مړ څه پرې خو کړی اے لم یزمن زامن نه ده ان کان فی الصلات په منځ کې فرض یو کنه فل فین کان فی غیر الصلات که په منځ کې نو بلا فی ناس زمین زامن ده حاضر ان ابي حنیفه تر امام صاحب مذهب سره ها خو فتوا غالبا طریقې په قول صاحبین مکرمین سره خلا او نام فی فیستا فیستا صلات یا د شي په من د مازه کې او نام په غیر صلات مازه کې غوړل د کاسي ناشته وی دی او مر فيه مار او تیریږي په دې جماعت کې تیریدون کوي او قاعده فيه د حدیث یاره حدیث ته د حدیث د پاره د درس حدیث ته پاره کوم ده ناس وي فعلى هذا الاختلاف امام سوي عليك زمان ستا صاحبين وي زمان فتوا له چا مذهب اما المعتكف سره اعتکاف کې ناست جمعه کې اعتکاف کې ناست بر پر راغله قرباني نه کیو آلو مرس معتکف نه نه مرخه بل مرس فقد قيل على هذا الاختلاف وقيل ازمن بالاتفاق معتكف كيني شرط هو زي ذلك جمعه لهما على المسجد لما بني للصلاة والذكر جمعه جوړ شوی د منظور د ذکر لپاره ولكن ممكن ده هو دي سړي لره ادا او صلات بالجماعه الا بانتظارها جمع انتظار فيك اوس کوم منځ کې نه خو منتظر ده سره او څوک چې د منځ انتظار کوي د سره کوم چې کوي وشوربل الحمد لله ولا غرض ستعجب نشته ان يكون فعل مباح چې فعل وي مباح او یا مندوب الیه مندوب الیه د فعل توای چې دا کول راجح وي او نه کول مرجوه خو بیا ګناګاری ګنا لکه کفری مستحب وهو دا فعل مقید بشرط السلام کرم الى الكافر کافر به ولي او چې مسلمان دنه ونه لګي کار به ولي چې د مسلم آباد نه ولګي ولار کې به دي چې د سری چرګه لکه تخپې لاندې کې سره دي او چرګه تخپې تر مو سره لاندې کې والمشي فی المسجد جمعه کې به دي او رسنه تر خلکو په سر کې بختو لګي ها قضاوت غیر او چې کله لکه پایمال کې تخپل لاندې کې بل څو ونو جایز په جمعه کې هلا ونومي کنوم فی په جماعت کې کله ازاین قلب علی غیره په جوبل سبا راوړي بیا زمان در باندې لازم وان جلس رجل من غیر عشیره د دې محله سره نه د بلې محله په جماعت کې راځه په صلات فتعقل به انسان انسان ور باندې ټوف او اهلو الله نو ور باندې وهلو يم بغي الله عز وجل زمان قال لأن المسجد بني للصلاة من د جم... دا مسجد د مانزه لپاره جوړ شوی او امر الصلاه بالجماعه ان كان مفوضا لاهل المسجد دا کار د مانزه د جمع د جمع ټوک د جمع ټیم بسوک مقرري کلیوال بل سره به نه مقرري او اوس مسله کې رسوله چې څوک را شل په مخ کې جمع کې چانه به اجازه نه